محبت طاعت تابعداري نصیب کړي الله تعالی دې دغه قران په دنیا قبر او آخرت کې زموږ شفاعت کوونکی وګرځي او الله تعالی دې ستاسو اقارب خوشاله ساتي مجاهدین امداد دې الله وکړي الله تعالی دې مهاجرین حفاظت وکړي الله تعالی دې زموږ ستاسو اسلام څومره چې تری دي الله تعالی دې دغه په قبرونو باندې انوار وري الله تعالی دې زموږ ټول تا ټول ته بخنه وکړي الله تعالی دې ټول ته بخنه وکړي مریضانو ته دعا وکړي الله تعالی مریضان جوړ کړي او الله تعالی صحت ورکړي الله تعالی دې د ټول مشکلات حل کړي بعضی مسافران یې ته مشکلات دي الله تعالی دې هغه مشکلات حل کړي الله تعالی طالبانو له وسعت ورکړي الله دې دې په زړونو کې کلاوی راوړي دې په علم کې دې الله وسعت راوړي الله دې ستاسو زمونږ د قرآن شریف چې یرا موضوع د قران انسان دی او انسان نه دی وښوي او غي دا وای دا د هغه ځای نه راغست دی بیا انسان باندې دلایل ویلي چې اقرا بسم ربک الذی خلق دا دا دا بیجی قران لا قشو دا ټول ویلي دي لیکن موږ دا وونه دانه ده عبید الله سندی رحمت الله علیه وای نه موضوع د قران جهاد دی ګوره دا هغه طبیعت جهاد تمایلو جهاد کې هغه ډیر تیز او مقصد دا ولوي جهادونه لوی دغه کړی دي نو دا هغه طبیعت دا و چې نه موضوع د قران جهاد دی موږ هغه نه منولي چې دا خو یو عبادت دا فرد عبادت دی جهاد نو دا څنګه موضوع ګرځي دا څنګه موضوع ګرځي دا خو یو فرد عبادت دی او ته ورته موضوع وای نو د عبید الله تندی دا داغه د ذوق خبر او داغه د شوق خبره ده هغه بل صاحب دا شوق او ذوق دی چې موضوع د قران انسان دی من حيث انه مكلف هغه داوی دي ځکه اقرا بسم ربک الذی خلق ته کتلی خلق الانسان من علق موضوع د قران نه جهاد دی او نه انسان دی موضوع د قران توحید دی دا یاد ساتئ موضوع د قران توحید دی د هغه وجه صدا چې انسانان خو د آدم علیه السلام نه روان دي دا غینه مخ کی کتابونه انبیاء ټول راغلي دي لیکن د دغه الله سره چې دا انسان پیدا کړی دی دا انسان زمکی تر اوسته دی دا انسان تعلق د الله سره قائم شي د دې لپاره کتابونه انبیاء علیهم السلام الله را لېږلي نو موضوع د قران توحید ده دا یاد ساتئ توحید دې د ټول قران موضوع توحید دې بیا هر صورت بتاتا موضوع کی دي نو موږ اکثر صورتونو موضوع توحید ګرځو او بعضی پکې راشي چې هغه کې بلک سورته نور کې موضوع د سورته نور سره دواعي او بندول د سنا او دواعي داغه چې انسان د حیوانیت د مرتبه نه بچي انسان د حیوانیت د مرتبه نه بچي نو الته کې موږ بیا موضوع اپل وګرځو بیا د خپل خپل صورت ځان له موضوع ده نو موضوع د قران توحید شو تعریف سره تعریف اصولیانو ذکر کړی دی تاسو له درځي څه تعریف دی هو الكتاب المنزل على رسول بنقل متواتر بلا شبهه تعریف دغه تاسو ته یاد دی دای تعریف دی نو تعریفات ډیر راغلي دي ولې قائل د خپل قول تشریح چې په خپل او کې هغه بهتر دی تعریف د قران کتاب انزلناه له ولې دا تعریف دی ذکا اللہ وی کتاب یو عظیم الشان کتاب دے تنوین د پاره د تعظیم د کتابون کې ولې د تعظیم د پاره دے درې د پاسه سل کتابونه منسوخ کړل مو آیا مزد کو می ګورا دا یو کتاب د لکافی دی هغه منسوخ کړل کتابون دا جنس درونو په دې کې څنګه قدرت راغلا هدايه راغلا الله فصل ذکر کوي انزلناه ما نازل کړی دی په دې فصل سره د زمکی کتابونه او باسل انسان چې جوړ کړی دی هغه ختم کړل په دې فصل سره انزلناه فرقا هغه ختم کړل اوس نور آسماني کتابونه دي چې نازل کړی مې له تا ته ځکه په بني ادم او پیریانو ذوی العقول درې فرقې دي په دریو کې اعلا او شان او مقام د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی الیک تا ته مې نازل کړی دی شاهان بشاهان مې دهن بادشاہان بادشاہان ول شي ور کوي سلورم عظمت سره مبارک ته اوریدون کې ده مبارک ته خدمت کوون کې ده دا چې برکتی کتاب ده صد پار راغله ده صد پار راغله ده لیدبروا آیاته چې تدبر وکي ګوره تدبر چې تدبر وکي په آیاتونو د قران کې دې لپاره راغلي دي چې تدبر او تفکر وکي الله دې زمون تدبر او تفکر په قران کې نصیب کړي خاص مقصد ته ګوري مقصد دا دی ليدبروا آیاته چې دې تدبر کی په آیاتونو د قران کې نو نتیجه څه ده وليتذكر اولو الالباب نصیحت په والی صاحبان د عقل چې چا کې عقل وي هغه به د قران نه نصیحت واخلي هغه خپل ژوند برابر کی وليتذكر اولو الالباب تفارغیت نصیحت واخلي صاحبان د عقل دې د پاره هغه بخپل عقیده اخلاق اعمال کردار رفتار گفتار ټول په دې قران باندې معاملات برابر دنیا به برابر شي اخرت به برابر شي وليتذكر اولو الالباب د پاره دې چې نصیحت واري صاحبان د عقل روح دای تعریف دی او قائل د خپل قول تشریح چې په خپل او کې هغه بهتر دی نور ډیر راضي د قران شریف ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم لو كان من بعدي سبعه ابحر ما نفذت كلمات الله نور تعریفونه ډیر راځي لیکن دا موضوع څه د توحید او تعریف څه د کتاب انزلناه الیک مبارک یو د اصولیانو تعریف دی هغه خو یاد ساتئ هغه تاسو ته معلوم دی کنه خو د قران تعریف چې د قران نه راو باسي هغه به سر دی اعلی دی او دویم غرض او غایه څه دي سعادت د دارینو سعادت د دارینو د دوارو جهانو سعادت د دوارو جهانو کامیابی د دوارو جهانو نیک بختی دا یې غرض او غایه دي او دا هم د قران نه راغستې شوي دي دا هم د قران نه راغستې شوي دي خو دلته تع... صرف تعبیر یو که په سعادت د دارینو باندې مفسرینو ولی دا کوم ځای کې راځي بالا سمه سپاره کې دا راځي نو آل تلار شیخا استاد باندې پانه ته دا اړو مل بیا ګورې کنه چې پانه در باندې اړو ملي ګیایم وخت له خرابو وخت راول وخت قیمتي شي دی اخیری پاو چې پاله سمي سپاره وګورئ دقا دمه تقرض او غایه دا دقا غرض او منشه څه ده اما یاتینکم منی هدن فمن تبع هدایا فلا یذل ولا یشقا فلا یذل فی الدنیا ولا یشقا فی الاخره نه به گمراه کیږي په دنیا کې هر بلا دې راځي خو دې په قران عمل کوي کې دې گمراه شو ما په ګټو ولا او بل قران يهدي للتي هي اقوم ډیر دغه راځي لیکن دلته کې دا هم د قران نه راغستې شوی دی رونو دا غرض د قران د قران نه راغستې شوی دی او هغه آیات مې درته وی دغه ذهن کې خیال ساتي سعادت د دارین غرض او غایه ده سعادت د دارین باندې چې ته ځان پوهې الغنت مشرح کې ځکه چې انسانان خو د خوانو دا خو دې د پاره چې د مخلوق خپل خالق کو پیژني هغه خالق نه پیژاند خپل مالک رازق هغه نه پیژاند چې تعلق د انسان د الله سره پیدا کی هغه په دوو طریقو باندې دی یو پیغمبر او یو قران یو پیغمبر او یو قران ځکه صراط مستقیم قران دی او صراط مستقیم پیغمبر دی او دا معنا به ترستو کوم په دې دوه طریقو سره چې د الله توحید او پیژني اما یاتینکم منی هدن فمن تبع هدایا فلا یضل ولا یشقا فلا یضل فی الدنیا ولا یشقا فی الاخره نه به بدبختی په آخرت کې دا خو د قران شریف تعریف شو کنه چې موضوع د قران شریف توحید دی او موضوع د توحید شو تعریف د آیات شو او غرض او غایه سعادت ته دارې نشو اوس خو موږ علم تفسیر کې شروع کوو موږ علم تفسیر کې شروع کوو د خپل وس مطابق د خپل طاقت مطابق نو د موضوع د علم تفسیر سره طالبانو تفسیر دی موضوع د علم تفسیر څه دی نو موضوع د علم تفسیر قران موضوع د علم تفسیر څه دی قران بس په کې درته د قران نه د قران یو آیات یو حکم بل آیات بل حکم هغه به تراواخلی تشریح به درته کوي نو موضوع د علم تفسیر څه شی دی قران بدایا تعریف څه دی دا د قبلګا رحمت الله علیه چې ویلي دي ناغه در توام یا لته یو بل کوم او موضوع څه ده قران د علم تفسیر موضوع څه ده قران د قران د آیات نه د حکم نه یو امر نه ورته باس کوي او تعریف د علم تفسیر سره نا غیب ګران تعریف اسانو دا د غی کمالو ګران خبره به اسانو لا هو علم دا تعریف دی هو علم يعرف به معاني القرآن بقدر الطاقة البشرية دا علم تفسیر هو علم دا علم دی یعرف به چې په جندې شي په دې علم تفسیر سره معانی القرآن معنی د قرآن هو بقدر الطاقت البشریه په قدر د طاقت د بشریت چې څومره دغه بشر طاقت وي دومره پکې هغه کوشش کوي اوس بشر بشر بویا دا چې خلک تری دي چې هغه د قرآن تعریف دای تفاسیر موږ سره دومره وخت نشته چې هغه تفسیر وګورو په کال کې خلاص شي دومره هغه چې کوم خدمت کړی دی بقدر طاقت البشری زما دا تعریف د ټولو نه خوښ دی دا غي وجه څه ده هغه جمله ته د قران خدا سي عظیم والا کتاب عظمت والا کتاب د قران تفسیر دی تفسیر علائی یو زر جلد دی په درېمه صدای کې شوی دی نو دا تعریف چې هو علم يعرف به معاني القرآن بقدر بقدر الطاقة البشرية ستا به دومره طاقت دي زیات طاقت به دي د ده به د هغې نه زیات دي د هغه به د هغه نه زیات دي دا یې ښه تعریف کړی دی او نو دا تعریف دی او هغه په غران لفظ کې اسانو غرض او غایه صدا غرض او غایه به ذکر کړه تمیز تمیز راولي په مابین د صحیح او د ضعیف کې دا قول صحیح دی ادا قول ضعیف دی دا معنا راجح ده دغه معنا مرجوح ده دا به دغه تفسیر راجح تفسیر دی دا دا تفسیر مرجوح دی دا دی دای هغه غرض او غایه ده چې تمیز راولي فرق راولي په مابین د صحیح او د ضعیف کې قبلګا رحمت الله علیه و طالبانو د سہولت د اسانتیا لپاره دا تعریف د علم تفسیر کو موضوع د علم تفسیر قران تعریف د علم تفسیر هو علم يعرف به معانی القرآن بقدر الطاقه البشريه دا دیکھو او غرض او غایه سره چې تمیز راولي په مابین د ضعیف او د قوی کې راجح او د مرجوح کې راجح مرجوح بدلته وایي امام زرکشی د لوی اصولي معالم دی هغه خپل وایو التفسیر علم ګور هغه بل تعریف کړي دا دا په نيز باندې حکوم دتا التفسیر علم يفهم به کتاب الله المنزل على نبی صلی الله علیه وسلم درې چې د شپې ته کوم به یوخه وبيان معانيه واستخراج احکامه وحکمه هغه دا تعریف کړی د علم تفسیر تعریف د امام زرکشی هغه څه لیکلي دي علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبي صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج احكامه وحكمه نو داوم ټیک دی خو هغه آسان دی او دا ګران دی هغه درته په لاندې هغه هر چا موضوع کې راځي او شی درې شی لش پیته سور دی یو شی نه درې شی لش پیته یو شی دی خو د لوی او د بزرګانو دا دغه چې ګران شی به تاسو نه موضوع سوی کلام الله تعالی موضوع د قران شریف د علم تفسیر کلام الله تعالی الذي هو ينبوع كل حکمت ومعدن كل فضيله نه غي لګا غوړه کړی دا خبره دومره فرق نه کوي وګورئ ورته دا اولیاء څنګه آسان کی هغه ګران خبره درته آسان کی موضوع سره هو علم يعرف به معاني القرآن بقدر الطاقة البشرية هغه دا تعریف کړل امام زرکشی وی کلام الله تعالی الذي هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة دا غلي کلی دي دا هم ټیک دی زمون په سر او چشم منظور دی ځکه دی اصولي یو لوی عالم دی لوی بحر دی غرض او غایا د علم تفسیر امام زرکشی وای غرض او غایا صدا هو الاعتصام بالعروه الوثقى والوصول الى السعاده الحقيقيه درې شلې شپې ته بیا شو کنه امام زرکشی وایي غرض علم تفسیر سره هو الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول الى سعادة الحقيقية سعادت حقیقت حقیقی سعادت در تخی سعادت د دارینو امام زرکشی دا تعریف کړل دا مې درته د هغه بل تعریف وی پوه شوي وللناس فيما يعشقون مذاهب نو موضوع د علم تفسیر تاسو پیژند او غرض د علم تفسیر او پیژند غایا د علم تفسیر او پیژند لا دا اوس سوال دی اول اعتراض اول اعتراض دی سوال دی چې څه وجه ده سر د قران شریف په نزول کې اقرا بسم ربک الذی خلق او په ترتیب کې سوره فاتحه شو اول راوړل شو په ترتیب عثماني کې ترتیب عثماني ورته وایي په دې کې سوره فاتحه اول راوړې شو دا سوال له او دا سوره فاتحه پنځم سورت دی او اقرا بسم بسم ربک الذی خلق دا اول سورت دی نو اول نازل شوی اقرا بسم ربک الذی خلق دی او راوړه په ترتیب عثماني کې سوره فاتحه مقدم شوه مثانی مکرر دی په موس کې مثانی چې مکرر دی په نزول کې سورې فاتحه دو ځله نازله شوې ده یو ځل مکه شریفه کې یو ځل مدینه شریفه کې مثانی ورته ځکه وي دې ډېری وجې دي مثانی چې مکرر والقرآن العظیم در میں کتا تا سبعہ من المثانی و آیاتونه د فاتحې شو والقران العظیم او قران عظیم می درته درکو والقران العظیم معطوف غیر دې معطوف نه لینا کنا نو والقران المفصل د آیات نه معلومه شو چې فاتحه اجمالی قران شریف دی باقی قران شریف تفصیل دی د آیات نه خپل معلومه شو یو دلیل دا دی خان چې فاتحه اجمالی قران شریف دی او ځکه مقدم شو اقرا بسم ربک الذی خلق مقدم نشو ځکه چې الله تعالی وی ولقد آتیناک سبعا پدې سره ما درکړی تا ته آیاتونه من المثانی چې مکرر دي الفاظ په نزول کې په موس کې والقرآن العظیم او قرآن عظیم میں در تدرک معطوف غیر دے معطوف نہ دینا والقرآن المفصل نو د آیات نه معلومه شو چې فاتحه اجمالی قرآن شریف او اجمال مقدمی په تفصیل باندې دا مسلمه خبره ده اجمال مقدمی په تفصیل باندې ذکر فاتحه اول راړه اقرا بسم ربک الذی خلق اول رانړه اقرا بسم ربک الذی خلق ول رانړه ذکر دا فاتحه اجمالی قران شریف دی او اجمال مقدمی په تفسیر باندې د دې دلیل سره چې فاتحه اجمالی قران شریف دی یو قول د الله تعالی چې یاد ساتي ولقد اتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم معتوب غیر لمعتوب علیه نه قرآن مفصل قرآن عظیم یعنی قرآن مفصل نو د آیات نه معلومه شو چې فاتحه اجمالی قرآن شریف باقی قرآن شریف تفصیل لخوا یو دلیل دا دی دا یو دلیل دویم دلیل د دې څه دی دویم دلیل د دې قول د حضرت علی کرم الله وجهه حضرت علی کرم الله وجهه وای چې د تمام کتابونو مقصد په قران کې دی او د ټول قران مقصد هغه په سوره بقره کې دی نو مطلب دا دی ټول قران شریف راوست تمام کتابونه راوستل په قران کې او دې کې هم قران اشاره کړې ده فيها کتب قیمه په دې کې کتابونه مستقیم پراته دي فيها کتب قیمه په دې سورو د قران کې تمام کتابونو مقصد پروت دی ها د تمام کتابونو مقصد پروت دی نو حضرت علی سے وای چې تمام او کتابونه په قران کې دي او ټول قران شریف په سوره فاتحه کې دی تمام کتابونه قران کې دي مقصد ته کتابونو مطلب ته کتابونو ټول قران کې دي او د ټول قران مقصد او مطلب په سوره فاتحه کې دي نو دا فاتحه اجمالی قران شریف شو باقی قران شریف تفصیل شو قول د حضرت علی سے دا ویل دي او دا امام رازی هم راغستی دي ښا نو تعریف چې دا قران شریف ټول قران شریف را واخلي او سوره فاتحه کې کېږي او ټول سوره فاتحه په بسم الله الرحمن الرحیم کې ده اټول بسم الله الرحمن الرحیم په حرف د بی کې دا دا لګرانیږي دی باندې تاسو نه پوهیږئ چې څو دې دې وضاحت نه کړي تشریح دې نه کړي نو په دې باندې پوهیدل لګران دي هغه تاسو تراولم چې څنګه حضرت علی سي وایي چې تمام کتابونه آسمانی هغه قران کې دي نو دا من منو بالکل فيها کتب قیمه و دې سورو د قران کې مقصد او مطلب د ټولو کتابونو آسمانی پروت دی دا منو او په دې باندې نه پوهیږو چې ټول قران شریف په فاتحه کې څنګه دی دا دی باندې لغون ته تشریح کوم اگر ورو داسې دی حضرت علی سے وای قران سلور مزامین بدر ته بیانې قران مشتمل کړي په سلور مزامین باندې چې یو مضمون ته مضمون د خالقیت وای چې خپل خالق او پیژنه ځکه خلکو خالق نه پیژند دوی مضمون د تربیت چې خپل مربي او پیژنه ستا تربیت کوونکې څوک دی او درې مضمون د برکت او پیژنه چې برکت درکون کې څوک دی سلورم مضمون د قیامت او پیجنا چې فنا کون کې څوک دی فنا کوي بده تا او ما به فنا کوي نو هغه وايي قران شریف سلور مزامین بیانې یو ته مضمون د خالقیت وای دویم ته مضمون د تربیت وای او دریم ته مضمون د برکت وای سلورم ته مضمون د قیامت وای دا سلور واړه مزامین دا په سوره فاتحه کې دي اجمالا دا سلور واړه مزامین په ټول قران کې مفصلا بیانېږي تفصیلا څنګه بیانېږي هغه داسې بیانېږي چې د سوره فاتحینا سوره بقرنا واخلې د سوره انعام پورې په دې دا یو حصہ شو قران سلور حصے کو یو حصہ د سوره انعام پورې شو دویمه حصہ د سوره انعام نه سوره کاف پورې شو درې مې حصہ د سورته کاف نه سورته سبا پورې شو سلورم حصہ د سورته سبا نه تر والناس پورې شو سلوري سي شو سلور مزامین شو او سلور حصے شو سلور مزامین سری خالقیت تربیت برکت قیامت دا سلور مزامین سلور حصے څه دي د سوره اوله حصہ د سوره انعام پورې دویم حصہ د سوره انعام نه سوره کاف پورې دریم حصہ د سوره کاف نه سوره سبا پورې سلورم حصہ د سوره سبا ان تر والناس پورې نو دا قران سلور مزامین شو او دا سلور حصے شوي په دې هر حصہ کې یو مضمون راغی په دې هر حصہ کې د قران یو مضمون راغی په اول حصہ کې خالفیت بیانېږي غالبا دلته بور سره غالبا وایخه ذکر دې په ذیل کې بنوري مسلې درته ډېری بیانې نوري مسلې خو غالبا خالق اول مضمون د خالقیت غالبا دویم به درته بیانوي چې خپل خالق وپېژنه که نه ځمکه اسمان دی نور سپومۍ باد و باران دا به درته وایي دویم مضمون به درته بیانوي د تربیت چې اوس دا تربیت څوک کوي ته نورو پسې ګرځې ستا مربي څوک دی ته خپل مربي وپېژنه مربي حقیقي وپېژنه ستا تربیت کوونکی الله دی دویم ادریم بدل ته بیانې برکت برکت تل چا درک تاسو دور وای اذ انتم اجنه فی بطون امهاتکم دور دور ماشومان وای په ګیرو د میندو کې او بیا لوی کوي لوی سره در نه جوړ کو لوی طالب لوی مولای در نه جوړ کو بادشاہ در نه جوړ کو دا برکت چا درکو دا برکت ته چا درکو نو درې مضمون د برکت دی څلورم مضمون د قیامت دی د دنیا مراتب ختم شو ها پیدایک تربیت واغس ولا ورک او برکت ولا ورک نو اوس ورته وای چې فنا برازي فنا کېږي به نو سلورم مضمون د قیامت ته قیامت براولم دا درې وړ مراتب بوس ختميږي قیامت برازي نو سلور حصي شو قران او سلور مزامین شو په اوله حصہ کې خالقیت غالبا بیانېږي د سورته انعام پورې په دوی مې سکی بیان د تربیت غالبا غالبا ور سره وایا په درې مې کې د سورته کال هغه برکت غالبا په سلورمه کې بیانېږي مضمون د قیامت غالبا او حقیقت چې قران اخر ته چې نو قیامت لزور ورکړي دین دلیل قول له حضرت علی صاحب شخه خبر باندې پوه شوې کنه دویم دلیل قول له حضرت علی صاحب دا دا تاسو زم تراله چې دا او پیژنې مقصد ملال دریم دلیل څه دی طالبان چې فاتحه اجمالی قران شریف او باقی قران شریفي تفصیل له دا د سنه معلومیږي نو دا حدیث شریف نه معلومیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد کوي اصحابی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی تا ته دا دیو صورت وخیم عجیب صورت در تخیم هغه وایسه یا رسول الله وی سوره فاتحه دا سورت سورت فاتحه نه په تورات کې تاسو ګورئ د مشکات حدیث دی نه په تورات کې نه په انجیل کې نه په زبور کې نه په قران کې نازل شوی دا نه په قران کې نازل شوی دا سورت حدیث تاسو ګورئ د غیلی کلی دی چې دا سورت نو یو دلیل د قول د الله شو چې دا فاتحه اجمالی قران شریف دویم دلیل قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم شو حدیث مبارک او دریم دلیل قول د حضرت علی کرم الله وجهه شو چې ټول قران شریف په فاتحه کې دی اوس څنګه فاتحه کې دی باقي حصو باندې په مزامینو پوه شي سلور مزامین شو خالقیت تربیت برکت قیامت او سلور حصي شوي اوله حصہ د سورته انعام پوري دویمه حصہ سورته کاف پوري او دریمه حصہ د سورته سبا پوري سلورمه حصہ سورته الناس پوري هر حصہ مصدر د په الحمدلله سره د هر حصہ چې شروع کیږي مصدر د په الحمدلله سره خانه نو دا ټول قران شریف سلور واړه حصے د سلور واړه مزامین رائل په صورت فاتحه کې اجمالا نو فاتحه اجمالی قران شریف باقی قران شریف تفصیل خا اوس یو تاسو کو دا څنګه اجمال کې راغلل ها دا په اجمال کې څنګه راغلل او دا په تفصیل کې څنګه راغلل نو داغه اجمال او تفصیل لرتا بیانو چې تاسو هغه ته ذهن اورځي چې څنګه دا اجمالا راغلل په قران شریف کې او په سوره فاتحه ټول کتابونه قران شریف کې راغلل ټول قران شریف سوره فاتحه کې څنګه راغی اجمالا موږ په اجمال دلیل وو او سوال دا دی چې راغ مضمون د خالقیت پر رب العالمین کې راغ مضمون د تربیت پر الرحمن الرحیم کې راغ مضمون د برکت مضمون د برکت په مالک یوم الدین کې راغ مضمون د قیامت سنور واړو مزامین باندې پوښوي خو یو سوال نه چې الحمد لله توای نو الحمد للخالق په کارو کنه نو جواب کړی دی چې ذکر د علم او مراد په وصف مشهوره دی او دا د طالبانو مسلم مسله ده ذکر د علم وی مراد په وصف مشهوره وی ذکر د الله مراد خالقون الحمد للخالق حمد خالق لره دی نو مضمون د خالقیت راغی په الحمد لله دی جمله کې راغی ها په دې جمله کې مضمون د خالقیت راغی پر رب العالمین کې مضمون د سراغه د تربیت چې خالق ستاده نو مربي ستاده پالون کې ستاده لویون کې ستاده په الرحمن الرحیم کې مضمون د برکت راغی دا درې مې حصہ ده او په دې درې مې حصہ کې سره اغلل مضمون د برکت راغل الرحمن الرحیم په دې جمله کې په دې دوه نمونو کې په دې آیات کې مضمون د برکت راغی لیکن برکت دو قسمه دی طالبانو یو برکت دنیوی دی ایو برکت اخروی دی نو دلته الله تعالی دو نمونه ذکر اړل پر رحمان کی اشاره ده برکت دنیوی ته او پر رحیم کی اشاره ده برکت اخروی ته دا دو نمونه ذکر اړل لکه وای اولیاء بزرگان اسلاف یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخره یا رحمان په دنیا کې یا رحیم په آخرت کې نو دنیا در رحمان د دنیا سره لګي او رحیم د آخرت سره لګي ادا ټول راغستې دي نو رب العالمین کې راغ تربیت په الرحمن الرحیم کې راغ برکت او برکت دو قسمه ده دنیوي اخروی دعا الله تعالی څخه مالک یوم الدین پدا دی آیات کې سراغه مضمون د قیامت چې قیامت راوستون کې الله دی پیدا الله کړی تربیت الله درک برکت الله درک اوس به فنا کوي الله مالک یوم الدین بادشاہ درنه د جزا نه او دا ولی مالک یوم الدین ورپسې راړو چې تخپل خالق بنې کنا خپل خالق پیژنې کنا خپل مربي پیژنې کنا برکت د الله منی او کنا ابتلا نو مالک یوم الدین بادشاہ درنه د جزا نه او دا د قبیلې دی لکل فرعون موسی نه دی ذکر د علم مراد نه وصف مشهور دی معلومه خبره ده ذکر د علم وی مراد په وصف مشهور دی نو الحمد لله الحمد للخالق حمد خالق لره دی رب العالمین دا دویم مضمون دی چې تربیت د سورته انعام نه سورته کاف پورې ګوره په دې یو آیات کې قران شریف ختم نیم قران شریف په یو آیات کې ختم شخانه اجمال او د تفصیل لا فرق دی ها فاتحه او اجمالی قران شریف شکنه نو په دې یو آیات کې نیم سورته کاف ته ورسید الرحمن الرحیم دا درېما حصہ او درې مضمون دی دې کې سړي برکت بیانېږي د سورته انعام د سورته سبعه تورته ده د سورته سبعه نه تر مالک یوم الدین پورې والناس تورته ده نو سلور واړه مزامین شو د قران خالقیت تربیت برکت قیامت السلور حصې شوي اوله حصہ د سورته انعام پوری دویمه حصہ د سورته کاف پوری دریمه حصہ د سورته کاف نه سورته سبع پوری سلورمه حصہ د سورته سبع نه تر والناس پوری هر حصہ مصدر د الحمدلله ترا د حضرت علی صاحب د قول په پته پوه شوي کنه مضبوط رااله دای طریقه وخه دا غي لیکلی لوی حضرات دا قران شریف راغسته نو ګوره سمره اعلان کړی څومره یې را مختصر کړی دی ستا ذهن ته خاکه راغله چې رښتیا زما خالق خو الله دی رښتیا زما مربي الله دی رښتیا برکت الله راکړ فنا کوي به مې الله نو زه ولې دا کلمه نه وایم چې لا اله الا الله محمد رسول الله دې په خپل هغې ته ولې یتذکر اولو الالباب چې نصیحت والی صاحبان د عقل صاحبان د عقل راشي دی دې ته خپل نصیحت واخلي ورو قران شریف ختم شو اجمالا په کومه پوری یا مالک یوم الدین پوری اجمالا قران شریف ختم شو نو الله دې په تفسیر کې ختم کې اجمال کې هم ختم شو کنه ها ګوره علم عجیب شی دی او اولیاء او نقشه عجیب شی دی اجمال کې قران شریف د مالک یوم الدین پورې ختم شو اجمالی قران شریف ختم شو دعا کوي الله دې تفصیل سره ختم کړي اوس ابن عباس به یو قول کړی دی ابن عباس حبر الامت رئیس المفسرین هغه یو قول کړی دی هغه دا دی لكل شيء لباب او مغز د وو صورتونو څه دی مغز د وو صورتونو څه دی مو صورتونو فدع الله مخلصین له الدين فدع الله مخلصین له الدين دا د وو صورتونو حاصل دی نو د ابن عباس د قول براوي ځکه چې هغه قول لوی خلکو قول کړی هغه چرته پاتې نشي مخلصین له الدین راغه پس کی په ایا کنعبد په طریقه د لفظ نشر غیر مرتب سره دا مور سره وای په طریقه د لفظ نشر غیر مرتب سره فدع الله راغه پس کی ایا کنستعين کی مخلصین له الدین راغه پس کی په ایا کا نعبد کی ایا کا نعبد کی راغه نو قول حبر الامه رئیس المفسرین ابن عباس رضی الله عنهما دا قول صحیح شو دا قول قران شریف ختم شو نو دا هغه ویل دي چې لكل شيء لباب ولباب القران حوامي نو لباب د قران حوامیم دي ولباب الحوامیم فدع الله مخلصین له الدين بس فدع الله بلی الله چې الله سره تعلق پیدا شي بس بلنه کوي الله ته الله بلې چې الله سره ستاسو تعلق بلې الله غیر الله مبلې لا تدعو من دون الله له دعوه الحق دی الله لره بلنه حق ده اجمالا سره د لبابونه په دې طریقه باندې ختم شونه خو چې ختم شو نو دا د دنیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه در اوسه پورې دا طریقه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یې خدا او مونږ په هغه باندې عمل کوو انس رضی الله تعالی عنه وای ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتکاله خدمت کړې ده ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلې دي چې په نس د ختم د قران یو دعای مستجابه په نس د ختم د قران یو دعای مستجابه الله یو دعا قبلې ما اوریدلی دي بل اصحابیو هغه به چې قران ختم کو نو دوستانو احباو ته به سوال جواب وکړا شي راشي راشي راشي هاي ورتوي تا مون څنګه راغوښتي نو وی ما قران شریف د ورتوي ما قران شریف ختم کړی دی هاي به ورځ کې ختم کو چا په میاش کې چا تر دې کې نو بما قران خد شریف ختم کړی دی نو تاسو می ذکر او غوښتئ چې دعا وکړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې قران ختميږي نو یو دعا قبليږي نو ما تاسو دوستان یې دا مې راوخته اوس په اړه طریقه باندې لا مسلمانان دي چې قران ختميږي نو زیغه دعا لزان رسي قران ختميږي هغه دعا لزان رسي دا هغه واخنا دا طریقه را روانه ده او دا طریقه جاری ده اصحابانو کې وا تابعینو کې وا تبع تابعینو کې وا اسلافو کې وا الى یومنا ده موږ دروازه پور دا اوس قران شریف ختمونی خلک دعوت ورکي نو دعا وغواړه چې الله تعالی موږ له قرآن راولي او الله تعالی په موږ خو پوهه کی الله یې زمونږ نور ته ورسي ګور نو هغه قاعده دا حدیثو چې حدیثو کې راغلي چې په نيز د ختم د قرآن دعا قبليږي نو دلته کې اجمالا قرآن شریف ختم شو چې اجمالا قران شریف ختم شو نو صلی الله تعالی مونږ ته وایي قولو فی الدعاء چې ټول امت کې نو قولو بشقا نو امت پکې راغې او که رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کې نو قل فی قل اوایا فی الدعاء وایا په دعا کې نو قولو کې ټول علل کنا پیغمبر هم راغی اصحابان راغل ټول امت هم راغی او که یو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې قل فی الدعاء وایي په دعا کې نو اثبات رسالت شو اثبات رسالت شو چې تو وایي دعا را نه وغواړه خدا به تر لګي چې قولوا فی الدعاء وایي په دعا کې قران ختم شو سوال قبليږي یو دعا قبليږي وخت استجابت دی الله وعده کړی دا نو تاسو دعا وکړئ نو کومه دعا به اوس مونږ کوو اوس طالبانو زموږ پنځه زره ضرورتونه دي پنځه سوه کارونه دي شل ضرورتونه د هر انسان دي اوبل ضرورت دي په دنیا کې نو الله تعالی هغه زمون ضرورتونو باندې زمون په حوایج باندې زمون په کمو باندې زمون په نقصانونو باندې هغه باندې عالم دی هغه عالم دی نو مونږ ته سوای مونږ ته هغه دعا مخ کی کړه مونږ ته هغه خبره مخ کی کړه چې دارو مدار د انسانیت په دعا سره دی هدایت راته وکي د صراط مستقیم صراط مستقیم راته وکي صراط مستقیم رونو سره صراط مستقیم قران دی صراط مستقیم سره توحید دی صراط مستقیم سره رسول الله صلی الله علیه وسلم دی که یو انسان په دې لار صراط مستقیم باندې روان وي نو انسان دی